د خاورو لاندې پروت دی دا ذلیل قوم چې مردار شي ناول دا د ښار خلک ملا یو سلور ملواڼې مونږ کور کې راغلې دي دا ښاریان وایي بجلیګر ملا ساړې پیچې چیس کې مار دی چیس کې نه مارنا توړې نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان خانان خانان نه ده خر زامن خان خو به هغه ته وی په خوا چې لس کسه به په درستخان کې ناسته او لس به پاسېده نن خان په با بازار ته روزي د پردي دکان کاوه چې راغوښتي دلم یو پیاله ورکیو داس داسې بګور او چې پلار رواني کنه داسې به هغه ورځ یو ما ته وای وای پلانی دې ته تلې وم دا چڼی مڼی مل ته ډیرو چڼی مڼی ملسا ول چڼی مړی ما لعنت ستا په دې خلشه چې دا خبره دې وکړه کما لک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای وای کنه د لارډ میکاله انګریزي چې اے بی سی ډی وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې څوک قال قال رسول الله وایي هغه چړی مړی دی دا مردار چې مړه شي دی ټولو ملیانو طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوي چڼی مڼی د انګريز قانون چې وای هغه سټوډنټ دی د انګريز یونیورسيټي کې چې وای لا کوي لا کوي او د قران یونیورسيټي کې چې وای دا چړي می لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم لعنت په داسې قوم چې مغه خلک به اوس بیا راولي چې د قران سټوډنټ ته چنه منه وي وای کنه وای اوس نه لګیا یې غړې گئی او ځان لبرش ورکوي چې فلانا خلوسی ته مې جی انت شا جی انت ته کې مې ریت ټیټ ریت نه وځي اوس نه تیارې گئی لګي 50 کال کې ستاسو اصلاح نشوه ستاسو تجربه و نشوه او مغه چل دی وای جتو دی کوتی او ته ان کلوتی وای ټول وای جتو دی کوتی جتو دی کوتی او ته ان کلوتی او چې کوم ځای خراو مل ته ودرېږي کبل څه شته هر یو برا پاسي زما ورونو زه به تاسو له حق ګټم ویل به که نه به ویل دا پرون هم چې جوړ کړي دي دا ګلډانګان دا دغه دا کونسلران داسې رواني خدای بنیاد وباسه چرته د سړی ځامن هم شي کنه چرته به سړی هم شي کنه خدای ته وګورئ سم شي هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ عمري او دایمي ژوند ستاسو په کیسه خانه کې نه دی نه په پېښور کې دی دایمي ژوند چې دی ستاسو د خاورو لاندې دی هغه کې به بیا جاړي وای زمکه کلنګ دې زور ور دی زمکه کلنګ دې زور ور دی ځوانان خوند کړي را لېږي تش پالنګونه درې مړي لیدلي دي درې مړي دوه مړي مې درې سوه کاله پس لیدلي دي چې په چهره یې داسې مسکراهټ او تابویل راپاسي او ما ته راغاړي وځي یو مړی مې اتلس ورځې پس د نوتیې په هدیره کې لیدلی دی راویستو او کلي ته یې وړو. ما ورته ډېر څه ویل چې مه یې وباسئ، ویل نه جي ته غږ مه کوه، زم لاړم ورپسې. چې د قبر ړومبۍ تخته یې را لرې کړه، په خدای قسم په کرسۍ ناست یم، دومره دومره لړمان ترې راووتل او دومره دومره ویښته وپې او داسې غرار شو چې ما نړه بوټ ووتو په سیکل راسور شم او بجلیګر ته مې ځان راورسول زمونږ قبرونه به د لړمانو ډیپو وي زمونږ قبرونه به د اور تنور وي څلور ملواڼو باندې کار نه کیږي او بیا دا ملواڼې چې دا تا ور سره ټول کال څه روزګاري او ته مړ شې ملا به دا وایي چې دی دې خدای وبخي وبه وایي او سمام پوی کړی دي چې قران تلاوت وکړي خپل مړو پسې بخي او روټه دې د لګانو نه وخوري او پیسې هم تی والی نغدي تاسو خیال راغی داسې وطن دی یا داسې قوم دی نن په دنیا هیبت راغلی دی چې هله بی پاس به الیکشن ته ودرېدی شي که دا د اسلام ملک وی او دا د مسلمان ملک وی دې کې به دا شرط لګېدلی وی چې څوک د قرآن پاس یې هغه به الیکشن ته ودرېدی شي پکارو که نه پکار چې چاله قرآن ورځي چاله حدیث ورځي چپ شو کړکړو چاله قران او حدیث ورزي اب الیکشن ته ودرې نن چا چې د انګريز قانون نه ویلې اب الیکشن ته نشي مطلب څه ده مطلب دا دی چې انګريز نه اب نشي ودرې ده مسلمان بنشي ودرې ده دستا ملک دی دستا سو وطن دی که زما په واک وې او چا زما منلې تھرو آؤٹ ملک به بایکاټ کړی وې چې مونږ الیکشن نه کوو مونږ د کابل غوندې انقلاب په پا پاکستان کې غواړو یو طالب به په بازار کې ولاړو ډنډه به ورسره وه مجال و چې هغه بازار کې ښځه ښکاره شوی وی یا هغه بازار کې چا د دکان نه غلا کړی آنند د چا د لاسه غرق نه دي ژوندي دي ژوندي دي انشاءالله د هغوی په لاس به الله د امریکې اورمیږم ماتوي څنګه چې الله د هغوی په لاس د روس اورمیږ مات کړی نعره تکبیر طالبان افغانستان امریکا نن به الله د امریکې غرور هم ماتوي او شروع پې شوې ده شروع پې شوې ده که خیر خو که مونږ یې خپې نه راټینګولې زمونږ په پا پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته وایي چې سبحانه سبحانه صدر بش سبحانه صدر بش سبحانه صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملا وټه بجو دا مزه کوه بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام